نبی اسناد امری الى اخرا دیتا چوائی حکم الحکم یطلق فی العرف على اسناد امر الى اخرا یعنی نسبت دیو امر بلتا بالانجاب یا بالسل عام عرف کے حکم دیتا وائی وفي اصطلاح الاصول په اصطلاح دي علماء د اصول کې حکم چاته وایي وفي اصطلاح الاصول حکم اطلاق کیږي على خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وفي اصطلاح المنطق منطقیانو په اصطلاح کې حکم چاته وایي چې تاسو به فلا قطبي وغیره ویلا نو هغه حکم اطلاق په چا کوي په دې خبرې ادراک ان النسبة واقعة او ليست ادراک په دې خبرې چې نسبت واقع ده یا واقع نه چه تاسو مونږ په الفاظ دیګار دې ته چې ویلا تسبیح چې مونږ ته ویلا ويسمى تطبيقا وهو ليس بمراد ها هنا خدا معنا دال کنه العلم بالاحکام کې حکم نا اغا منطقی معنا ادراک ان النسبت واقعه او ليس في واقعه جها تصدیق په معنی سره راځي دا معنا درتا نه ځکه چې کدا معنا مراد شي احکام نه بیا احکام نه علم دي مراد شي کنه هغه تصدیق چې مراد په تصدیق هم څه شي دا علم نه بیا په دې دا مقصد چې فقہ دا بشانم دا علم بالعلوم الشرعیه فقہ د شانم دا علم بالعلوم الشرعیه او دا خو خبره وهو ليس بمراد ها هنا لانه علم ځکه په دې معنی سره حکم نام دا لچا علم بالاحکام الشرعیه والمحققون على ان الثاني ايضا ليس بمراد دی وایي چې محققین او دا دا لیکل چې یو نړۍ باندې اعتراض د مقصد دا او ماتین باندې ولی و الا کنی لکان ذکر الشرعیه والعملیه تکرار ځکه چې علم تو حکم ندا معنا کې کتاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين نو بیا چې کتاب الله ته خود شرعي اسلام چې شرعي بیا کتابات الله خو شرعي او که تاسو سوچ بیا مصنف دې لپاره تعویلات هم کړی وو چې کتاب الله دا دوه قسمه دي یو شرعي دي یعنی موقوف علی الشریعت دي او یو هغه کتابات چې هغه موقوف علی الشریعت نه دي نو شرعیت کی سره هغه کتابات وتل کتاب الله غان چې هغه موقوف په شریعت نه دي بلکې شریعت په کې باندې تدا موقوف سم خلاص او به د توین چې عملیه قید هم مفید ده ځکه چې احکامات شرعیه په قسم یو نظری او اعتقادي او بل چې عملی نو عملیه کې سره هغه نظری او اعتقادي ټکړه او باسه نو البته مصنف ویلو چې به امکان ستاسو به وایي چې محققین په دې کې دا نه ده دا هم نه ده یعنی دا کې یو قسم نه راي باندې اعتراض او مصنف باندې صدا مقصد په پوه شو خبرې شا سبتزانی چې تا چې خیال لري کومه معنا مراد ده کومه معنا مراد ده بل مراد النسبه التامه بین الامرین مراد څه ده نسبت تامه بین الامرین التي بها تصدیق و بغیرها تصدیق دلته مراد هغه نسبت تامه بین الامرین دا چې دې سره بیا علم په دې باندې چې د تصدیق ګرځي و بغیرها تصدیق دی وایي چې دلته مراد هغه نسبت تامه ده او دې ته اشاره وکړه په دې کول سره چې هغه تصورات دې سره ټول تسنه خارج نه ويبقى التصديقات او تصديقات هغه څه چې مقصد هغه کې پاتې نو بهر حال حاصل دار واټو چې فقہ دا عبارت کا نشانہ تصدیق بالقضايا الشرعیه سر مو خلاص نو العلم بالاحکام نو حکم تکي متعلق التم مسلې کړې وي او هغه کې لږ د وضاحتونه وکړه التم مصنف ته حکم اسناد امر الى اخرته هم وایي دا ممکن ده چې حکم نه مراد څه شي کتاب الله تعالی المتعلق بافعال مکلفین او دا هغه حکم بل معنا هغه منطقي د توکړه چې ادراک ان النسبه واقعتون او ليست بواقعه دې د توګه چې دا معنا مراد نه ده بلکې دې د توګه چې دا کتاب الله معنا مراد کول خبره نه ده محقق البته هغه دا معنا به مراد کې چې کوم مونږ وکړه چې اسناد امر الى اوس په دې تاریخ کې خو نور قیودات دي تفضانی سے هغه قیودات نه څه بیان ہے الشرعیه العملیه من ادلتها التفصیلیه دی وی فوائد القیود ظاهره على هذا التقدیر د نور قیودات فائدې په دې تقدیر کې مونږ حکم نه چواخو اسناد امر الى اخر نو د نور قیودات او فیدی بالکل تشیدی واضح دي ځکه چې اسناد امر الى اخر خو عام ده زید قائم زید ليس بقائم دا ټول اسناد نو دې ټول باندې چې تایید مرادنی دي تفی کوي دی چې نه الشرعیه هغه اسناد امر الى اخر کې هغه شریعت هغه سره چلایي تعلق لري او هغه بیا په شریعت کې چې هغه نظریات سره تعلق نه لري بلکې العملیه او هغه چې هغه علم به مقلد نه بلکې حاصل لشان ان ادلتها اتقینو خو بیا چیرته ورون خو نه وي دونه نه پوهې دي دونه غټه ګیره دی او بیا په دې وی نه پوهې دي چې دا دا مقصد اته خبره باندې مصر خلاص شدي تا والد چې عالم ده نور مواغی کنه دا کم کار سپید کم چې یو ور مقصد دا چې استطاعت نه کنه ګور او خبره مو مانی ټول مو په وخت باندې دا دکتا وشایاو کې امام ابو حنیفه سے رحمه الله خپل شاګردان ته وسایاو کې دا ویلو چې طالب نیل جون کې وا واده نه وعاد ایک دور چوي خبرې عاد ایک دور چوي خبرې ولی امام بونی فته کډیر لوی سړای او ډیر لوی سړای او کډیر می غیب په نور تا علم غیب په نور تا کدی د نن وخت زماني حالاتو نه خبر وې او لا اوس راغله وې بیا به طالبان ته وصیت نه جزئیه به ذکر کوله چې فرض د چي کو ولې تاسو باندې دا خبره ما ولا پته ولا پته او پیلو ور نو وسکنه وس نو یو خدای چې تاسو چې بس خپل کار کوا خو بل ده کني کی ته کو او مقصد دا چې اورانی او څنګه یې عزت پچی کی تو اخمالي او زه خپل تاسو یې کینو منو زه سو ما نو ګورم انجنیر مې چې اسمان ته وکړي کنه ما ته باندې ویلې مو په څه ده اسی او ناس دې کوي ناس دې کې راکړي اچھا او ما وکړي چې وځي دی ودونه درته کوم زیل یوی ورځ نه وته تیر والله چې سوې کړ چې او درکوي هفتي کې دن نه دن نه باندې هفتي کې دن بالکل ما خپل هغه دا وخت باندې چې دا وکړ هغه له چې هغه کولې خان چې دولا واړي هغه لا وړي چې نه یو نصف ایمان دا نصف اوس دا نصف ایمان نه تاسو یقینو منو د فتنو دور دا د فتنو دور د تاسو په پاک خپل چې کوم ځای مزره غواړي پسند هغه درکړي دا د فتنو دور د نصف ایمان نه د یقینو معنا کامل ایمان دا نه څه دا کامل ایمان خبره نشه خلاص بل دا خو مې چې جملې معترضې وي چې کومې درته وکړي ځکه چې د احکام نه هغه کتاب الله تعالی مراد کی بیا به څوره تکلفات کوي چې خطابات خطبه قسمه دي خطابات الله تعالی یو شرعي دي یعنی ما يتوقف على الشرع بل غیر شرعي یعنی ما لا يتوقف على الشرع بل بیا شرعي او کې سن نظری دي او څه چې عمل دي چې دي تکلفات تاخير سوزو دي تکلفات تاخير والمصنف رحمه الله جوز ان يراد بالحكم ها هنا مصنف رحمت الله علیه جائز ځان له دا خبره چې مراد په حکم سره په دې مقام کې هغه څه شایدا مصطلح دی اصول فاحتاج الى تکلف فی تبیین فوائد القیود نو بیا مصنف محتاج شوی دا تکلفات تا وضاحت فوائد د چا کې قیودات کیاو تعلیلات او بعید بعید غیره او تعسف تا محتاج شوی دا په تقریر دی مراد دی قوم کې چې هغه بیانې چې هغه تکلف او تعسف صدا اکجروی غوندي شرعي چې شرعي نه دا مراد ده چې شریعت شارع نه حکم کړی به پتا مونږه نه لګین چې موقوف علی الشرع والاحکام منها ما هو خطاب بما يتوقف على الشرع احکامات واجب و قسم دي چې دي دوه قسم دي ځنې داسې دي چې هغه خطابات الله دي بما يتوقف على الشرع چې هغه شریعت موقوف دي لکه وجوب الصلاة واخلا صوم واخلا نو ټیک ته الله تعالی ویلي چې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة بیا مقصد کتب علیکم الصیام لیکن دا داسې احکامات دي چې دا په شریعت باندې چې دي موقوف دي چې ته ایمان خو دې بیا به اقیموا الصلاة وغیره تاسو متوجي برداشت نہیں تو تیرے سری مسلمانی کے شک مولا تے چکے مولیدان نے جوڑے کہ یہ سری ایمان نہیں ہے تو تے جنون کو کا ہوتا ہو کا اور کو نفس کی نہیں خدا دا سے احکامات کے موقوف کی بچا ہے سنت کا ومنها ما هو خطاب بما لا يتوقف عليه اذن ذات خطابات الله جی کہ اغا موقوف کو شریعت باندې ندی نو احکامات دوه قسمه سره یو هغه د شریعت باندې موقوفي بل هغه د شریعت په باندې چې ومنها ما هو خطاب بما لا يتوقف عليه كوجوب الإيمان بالله تعالى ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام لأن ثبوت الشرع موقوف على الإيمان ذكر ثبوت الشريعة دا موقوف تف إيمان باندي بوجود الباري تعالى وعلمه وقدرته وسلامه دارن دا ثبوت کی شریعت دا موقوف تا علی تصدیق بنبوت النبی علیہ الصلات والسلام بدلالت معجزات ہی معجزات سربا من کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تصدیق کو بیا به مقصد دا دی چې عبادت نور احکامات مونږ ته کیږي متوجه ثبوت شریعت دا موقوف تا په ایمان دی وجود الباری تعالی او صفات دی د باندې او په تصدیق به نبوت النبی علی السلام بدلالت معجزاته فلو توقف شیء من هذه الاحکام علی الشرع نو شریعت په دې موقوف تا نو کدا شي نه پچا موقوف سي په شریعت موقوف سي مخکې مې د حاصل په ټول ویره سبق ان شاء الله نو بیا خو چې شي سي دور بیا خو چې دور فلو توقف شيء من هذه الاحكام على الشرع لازم الدور تبريتي بهر حال فتقيد بالشرعيه نو یاد مو حالت مصنف ویلو چې د شرعیه سره چې تقید لګولای دې دا مقصد چې هغه احکامات او نووتل چې په شریعت باندې موقوف نه دي هغه نه چې فتقید بالشرعیه په دې سره ودي هغه احکامات دغه چې قسم احکامات باسي يخرج هذه الاحکام دغه احکامات باسي لانها ليست شرعيه ولي دا چې قسم احکامات دا خو شرعي نه دي او دې معنی سره چې متوقف على الشرع وانما قال بيدا الى الخطاب الخطاب بما يتوقف او لا يتوقف وسدره نو هلته مونږ خطاب بیا دوه قسمه کړی او خطاب الله تعالی بما يتوقف على الشرع او بل خطاب الله تعالی بما لا يتوقف على الشرع نو دای دې یو ټول چې کوي تشریح کوي لږ وانما قال الخطاب بما يتوقف او لا يتوقف دا ولي لان الحكم المفسر بالخطاب قديم عندهم فكيف يتوقف على الشرع دا سی ویلا چې خطاب الله تعالی خطاب چې بعض خطابات دا چې دی يتوقف على الشرع صحیح او بعض خطابات دا چې دی چې هغه موقوف په شرع باندې نه دای ځکه ویلا چې د حکم چې دې تفسیر مونږ په چا سره کو خطاب سره کو نو دا خو قدیم ده اوس په یو اشکال واردېږي چې اوس ګوره حکم نه هم چې واخیستل یا نو خطابات الله تعالی ها نو چې حکم خطابات الله سو خو خطاب الله خو کلام الله او کلام الله خو صفات کې چره الله تعالی او صفات الله تعالی چې قدیم دي نو کلام هم نو چې بیا حکم خطاب الله سو نو خطاب الله خو څه ده کا اخو بقدیم وی نو ته څنګه وایې چې بعد خطاب الله او موقوف کی په شری باندې په شریعت موقوف کی نو شریعت خو څه شی ده اخو حادث ته نو چې په حادث باندې موقوف یا اخو په طریقه اولاد کی حادث او بعضی وایي چې موقوف په شریعت نه دي نو دا تفصیل بیا په دې انداز سره صحیح نه ده اسی په خبره باندې مصر خلاص بیا ځکه تاسو بیا وایو چې دا اصل کې کلام الله او احکامات الهیه دا قدیم دي دا قدیم دي خو تعلقات شیعی حادث شرکایت کې وایو دا مسلې تعلقات شیعی حادث لکه حکم دی اقیم الصلاه قدیم دا خو تعلق د سره ما سره تا سره د تعلق شیلا حادث تعلق دا بهر حال فالتقييد بالشرعية يخرج هذه الأحكام لأنها ليست شرعية بمعنى التوقف على الشرعية وإنما قال الخطاب بما يتوقف يا خطاب بما لا يتوقف توقف الشرع على وجوب الايمان ونحوه اوس دی ویل چې یو قائل د پر دا حق سچ اعتراض وکړي چې زه نه منم توقف د شریعت په چا باندې وجوب د ایمان یا مثال دی زدا نه څنګه سواء اريد بالشرع خطاب الله تعالی ذلك شریعت نه خطاب الله مراد وي او که شریعت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام نیوا ولقائن ان يمنع توقف الشرع على وجوب الايمان ونحوه سواء اريد بالشرع خطاب الله تعالى او شریعت النبي علیہ الصلات والسلام دارنگی وتوقف التصدیق لثبوت شرع النبي عليه السلام على الإيمان بالله تعالى وصفاته دارنګ وعلت تصدیق بنبوت نبی صلی الله علیه وسلم ودلالت معجزاته وتوقف التصدیق دارنګ توقف تصدیق بثبوت شرع النبي عليه السلام على الايمان بالله تعالى وصفاته چې مثال دا تصدیق او ثبوت شریعت دی نبی علیہ السلام دا موقوف ته پچا باندې ایمان بالله تعالی و صفاته باندې او تصدیق ولا على العلم بوجوبهما او نه دې تقاضا کوي کتاب دې دې وجوب باندې علم دې دې څه تقاضا کوي وی غایته بس چې ډیر زیات کوي توقع چې ثبوت شریعت موقوف تا ثبوت چې شریعت چې دا موقوف ته پته ایمان بالله باندې پدې دا چې ډیره زیاته تقاضا کوي دې ته غایته انه يتوقف على نفس الايمان ونفس التصديق بنبوت النبي عليه السلام دا نه چې دا تقاضا کوي دی وجوب الايمان والتصديق بنبوت النبي عليه السلام او مقصد دا چې دارنګي ایمان بالله وصفاته باندې سمو خلاص نو دی وی وتوقف التصدیق بثبوت شرع النبی علیہ الصلوۃ والسلام علی الایمان بالله تعالی وصفاته دارنگی وعلى التصديق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ودلالة معجزاته لا يقتضي توقفه على وجوب الإيمان والتصديق ولا على العلم بوجوب الإيمان غايته أنه يتوقف على نفس الإيمان والتصديق وهو غير مفيد دا مفيد لنا ولا منافي لتوقف وجوب الايمان ونحوه على الشرط او ذاتي سره منافي نه دا چې وجوب الايمان یا مثل دې عادت شریعت باندې موقوف سي کما هو المذهب عندهم من الله وجوبا الا بسم اصل کې دې کې دوه خبرې دي ګورا موږ ویل چې خطابات په قسمه دي یو هغه خطابات دي چې عام موقوف دي په شا باندې په شریعت باندې او یو هغه خطابات دي چې شریعت په هغه باندې چې موقوف دي نو بیا چې شریعت په هغه موقوف تا نو کدو په شریعت باندې څه شي کی موقوف شي نو دور باندې چې ورای شي دور لکه مثال په تور باندې تصدیق کو نبوت دی نبی علیہ السلام باندې تصدیق کو وجود دی الله تعالی باندې تصدیق په صفاتو دی الله تعالی باندې نو دا داسې شی نه دي چې شریعت په دې باندې چې دا موقوف ده شریعت په دې چې دا موقوف ده نو که دو په شریعت باندې موقوف شي چې برای شي دور چې برای شي دور نو هغه پر دې توجیه کوي دوی چې دور نه راځي دور نه راځي یو ګورا یو یو نفسي تصدیق ته وجود دی باری تعالی دا او صفات دی باری تعالی دا یو نفس تصدیق بنبوت النبی علیہ السلام دا او یو وجوب التصدیق بنبوت النبی علیہ السلام دا او وجوب التصدیق بوحدانیته تعالی و صفاته دا نو دې کې فرق تا سره په خلاص دا شریعت چې دا کنه شریعت اپ چا باندې موقوف تا په نفس تصدیق به وحدانیته تعالی باندې اپ تصدیق به نبوت نبی علیہ السلام باندې چې دا موقوف تا صحیح شو او وجوب التصدیق وجوب التصدیق به وحدانیته تعالی و صفاته او وجوب التصدیق به نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د پچا باندې موقوف شي په شریعت باندې نو دور نشته جهت کې توقف چې څه جدا څه کچیر تا دا په یعنی شریعت په نفس تصدیق باندې موقوف تا او نفس تصدیق په چا موقوف په شریعت بیا به شی و دا و دي کې خو جهت کې شی څه بدل څه ګور شریعت په نفس تصدیق باندې چلا موقوف تا او نفس تصدیق په شریعت نه نه موقوف بلکې وجوب التصدیق په چا باندې موقوف تا په شریعت باندې چلا موقوف تا نو دور نه دور نه سره خاص دې کې فرق په یو نفس تصدیق ته یو وجوب بو تصدیق تا او علم دی وجوب التصدیق تا نو درې شي نشریو نفس تصدیق یو وجوب التصدیق یو علم دی وجوب التصدیق نو مقصد دا چې شریعت په نفس تصدیق باندې په دې خبره باندې کتاب دی الله تعالی په وجود او صفات باندې تصدیقي د نبی علی السلام په نبوت باندې باندې چی تصدیقي په نفس تصدیق باندې شریعت ته موقوف تا خو مون خدا څنګه وایي چې نفس تصدیق په چا باندې موقوف تا په شریعت باندې مون خدا څنګه وایي چې وجوب التصدیق په شریعت موقوف تا یا علم به وجوب التصدیق په چا باندې موقوف تا په شریعت باندې سم بخلاص په مخه تک نو ځکه دای درته وای ولقائن ولقائن ان يمنع توقف الشرع چې یو قائل دا ویلې چې زه نه منم توقف په شرع په چا باندې په وجوب الايمان شریعت په وجوب الايمان نه ده موقوف په وشي ونحوه ولقائل ان يمنع توقف الشرع على وجوب الايمان ونحوه سواء اريد بالشرع ذلك شريعت خطاب الله مراد شريعت النبي عليه السلام ولقائل ان يمنع توقف الشرع على وجوب الايمان ونحوه سواء اريد بالشرع ذل مراد کپ شرع سره خطاب الله ک شریعت کې نبی عليه السلام اکه توې څنګه نه مانی ځان ته مقصد دا چې ثبوت چې شریعت اخو موقوف ته په چا باندې تصدیق باندې دوی کو ټیک تا کنه دا خو موږ باندې چې شریعت په تصدیق کې نبی علی السلام نبوت باندې شدا موقوف تا او شریعت په چا باندې موقوف تا په تصدیق کې وحدانیت کې الله تعالی او صفات دې باندې شدا موقوف تا خو دې نه خدا نر لازمي کنه چې شریعت کې په وجوب الايمان او تصدیق باندې یا علم بوجوب التصدیق باندې کې موقوف دا خو نه نر لازمي نفس تصدیق باندې چې دا موقوف ده او موږ په ذات وایو چې دا وجوب التصدیق یا علم دی وجوب تصدیق یا په شریعت کې موقوف دی دا ورنر لازمي تصدیق تصدیق هغه چې کوم دا شریعت په نفس تصدیق موقوف شو علم دی وجوب تصدیق دا په چا موقوف په شریعت نو توقف جهاد په کې څه بدل کما هو المذهب عندهم من الله وجوب الا بسمع بلکې مذهب هم دا دی چې لا وجوب الا بسمع نو شریعت په وجوب تصدیق باندې نه موقوف دي چې شریعت څنګه باندې وجوب کې ثواني به وجوب تا ته پته نه اپ نفسي تصدیق باندې چې دا موقوف ثم شرعي سره با عند فرصت کې وایي او په څه